علامه ابن تیمیه رحمه الله د خپل زمانه یو اوچت عالم و دنه یو ځل د وخت باچا مطالبه وکړه چې یو فتوا دی ولیکي فتوا ورکي د باچا د مرزې مطابق علامه ابن تیمیه رحمه الله د کار نه انکار وکړو هغه ویل چې زه خو فتوا نه ورکوم بیا بادشاہ علامه ابن تیمیه رحمه الله دی په جیل کې قید کو کله چې درې ورځې تیرې شوې درې ورځې بعد د بادشاہ دربار ته یو سړی راغو او جړلې ډېر زیات خفه او غمزده و د دربار خلکو وزیرانو او بادشاه چې دی ولیدو هغې ډېر زیات خفه شو او دا ګمان یې وکړو چې ګینې د سړي سره څه حادثه څه واقعه څه صدمه ورته رسېدلې د هغې وجه نه ډېر خفه دی بادشاه ترې نه تپوس وکړو چې ته ولې ژاړې او که څه مدد وي زه به ستا مدد وکم نو دا ورته ویل چې ما جیل کې داخل کی جیل کې مې قید کی هغه خلک ډیر حیران شو چې دی ولې ځان جیل کې قید کول غواړي خلک جیل نه بهر وتل غواړي او دی ځان جیل کې قید کول غواړي خلک ډیر حیران شو نو دا ورته ویل چې زما استاد جیل کې قید شوی او درې ورځې کېږي چې زما سبق قضا کېږي نو ما زیات کې قید کې چې ځان ته خپل استاد نه سبق وي علامه ابن تیمیه صاحب نه سبق وي دغه د هغوی شوق او محبت د علم سره د دین سره هغوی یو اعزاز حاصلولو او اعزاز داو چې دا علم دا میراث د انبیاء کرام علیهم السلام دی علم د انبیاء کرام علیهم السلام میراث دی ناغوی دا علم حاصلولو چې د انبیاء کرام علیهم السلام میراث حاصل کړي العلماء ورثه الانبیاء حدیث شریف دی چې علما د انبیاء کرامو وارثان دي اوس انبیاء کرامو نه په میراث کې دینار او درهم نه پاتې کیږي سونه او چاندي نه ده پاتې شوی انبیاء کرامو علیهم السلام نه په میراث کې علم پاتې کیږي نو دغه علم چې کوم انسان حاصل کی دا انسان ډیر خوش نصیب دی او ډیر خوش قسمت دی علم حاصلول د هر مسلمان لپاره ضروری دی د ضرورت مطابق علم دا د هر مسلمان لپاره ضروري او لازمي دی او دا د انبیاء کرام علیهم السلام میراث دی ځکه خو دغه خلکو د علم قدر د دین قدر پیژندل او علم سره وی ډیر زیات محبت نو د دې په تلاش او طلب کې با جیل ته به هم تله او علم به حاصلولو ځکه دوی ته د علم هغه قدر دا معلوم شوی د دوی په سینو کې په زړونو کې د علم قدر او عزت